صحابه وو ورته وویل، الله او رسول یې ښه پوهېږي. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل، د هغې خبرونه دا دي چې پر هر سړي او ښځې به شاهدي وایي چې د دې پر شا یې کوم څه ترسره کړي دي. وایي به په پلاني ځای او پلانۍ ورځ کې یې داسې داسې کار کړی وو دا د هغې خبرونه دي د دې حدیث روایت ترمذي او نسائی کړی دی کاکانی او بوټی ټول مونږ ته لالو ندی قدرمنو اوریدونکو دا د یو ځل بیا ستاسو په درانه خدمت کې حاضر سوي یو او د نن ورځې سهارنۍ خپرونې ته مو هرکلی کوو نن د شنبې ورځ د یو زرو څلور سوه نهه دېرشم هجري قمري کال د جماعت الاولا د میاشتې لسمه چې د دوه زره اتلسم میلادي کال د جنوري له اووه ویشتمې نېټې سره برابره ده په خبرونو کې اورئ چې د قندهار ښار په زړه کې استشهادي برید د درو قومندانانو په شمول اتلس تنه پولیس مړه او ټپیان کړل د منصوري عملیاتو په ترڅ کې مخصوصا د قندهار ښار د یولسمې حوزې د عینو مینې په سیمه کې پر هغو مزدورو پولیسو او قمندانانو چې هره ورځ په همدې ځای کې سره راغونډېدل د موټر بم په مټ فدایي برید ترسره سو برید د اسلامي امارت د استشهادي کنډک د یو تن قهرمان فدایي مجاهد اسامه چې د هلمند ولایت د مساقله ولسوالۍ اوسېدونکی دی له لوري د موټر په مټ چې په زیاته پیمانه قوي منفجره مواد پکې ځای پر ځای سوي وو ترسره سو د لومړنیو معلوماتو له مخې په دې برید کې د درو تنو مزدورو قومندانانو په شمول اتلس تنه پولیس مړه او ټپیان دي او درې ارادې موټرې ویجاړ شوې دي د همدې ولایت په شاولي کوټ کې بیا د زنګتان په سیمه کې پرون غرمه 12 بجې د مزدور دشمن پر رینجر موټر د یو ځای پر ځای سیمین په مټ چاودنه وسوه چاودنې موټر ویجاړ کړ او پکې سپاره څلور تنه عسکر ووژل شول او درې نور ټپیان شوي دي له قندهار څخه وروسته خبر وای چې د خاکریز ولسوالۍ د سیاسنګ درې په سیمه کې بیګا شپه پاوکه ماته بجې د مزدور عسکرو پر پوسته د لیزري وسلو په مټ برید ترسره شو برید تر نهو بجو پورې دوام وکړ په محالې پنځه تنه مزدور عسکر ووژل شول د اروزګان ولایت د چوري ولسوالۍ د سری په سیمه کې تېره ورځ غرمه یوولس بجې د مزدورو پولیسو پر یو رینجر موټر د یو ځای پر ځای شوي مین په مټ چاودنه شوې چې له امله موټر ویجاړ او پکې سپاره دوه تنه پولیس وژل شوي دي همداراز سهار د یادې ولسوالۍ د تورې چینې په سیمه کې د یو کمین په ترڅ کې دوه تنه عسکر ووژل شول او په یوه بله پیښه کې بیګا ماښام د قلعه عراق په سیمه کې یو عسکر د لیزري وسلو په مټ وویشتل سو او ځای پر ځای ووژل سو چې وروسته پر نورو عسکرو د یو ځای پر ځای سوي مین په مټ چاودنه وسوه او درې نور عسکر پکې ووژل سول د غزنی ولایت مجاهدین وایي چې غرمه 11 بجې د شلګر ولسوالۍ د بدوانو په سیمه کې د مزدور عسکرو پر ټانک د مجاهدینو له لوري د یو ځای پر ځای سوي مین په مټ چاودنه وسوه چاودنې ټانک په بشپړه توګه ویجاړ کړ درې تنه عسکر یې ووژل او څلور نور ټپیان سول په یادو عسکرو د مجاهدینو له لوري برید هم وسو او په مهال یې دښمن ته مرګ ژوبله واوښته خو کره شمېره یې لا نه ده څرګنده سوې دغه راز په ورته وخت کې د یادې ولسوالۍ په اتل سیمه کې د پوستې پیردار د مجاهدینو له لوري د درسکو په مټ وویشتل شو د کاپیسا ولایت د نجراب ولسوالۍ د افغاني درې په سیمه کې د کمانډو عسکرو پر رینجر موټر د مجاهدینو له لوري د یو ځای پر ځای سوي مین په مټ چاودنه وسوه په چاودنه کې رینجر په بشپړه توګه ویجاړ شو شپږ تنه عسکر پکې ووژل شول د غراز د لوګر ولایت په مرکز کې پرون ماپښین یو بجه د التمور په سیمه کې پر ګډاګیو عسکرو چې پلي روان وو د مجاهدینو له لوري د یوه ځای په ځای سوي مین په مټ چاودنه وسوه معلومات ښیي په دې چاودنه کې څلور تنه عسکر وژل سوي او دوه نور ټپیان سوي دي او پرون ماپښین درې بجې د هرات ولایت د پښتون زرغون ولسوالۍ د یکتوت په سیمه کې مجاهدینو غور ته غځېدلې لاره د دښمن په مخ د پنځو ساعتونو لپاره بنده کړې وه چې په مهال یې له مزدور دښمن سره تر یوه ساعته پورې نښته هم وسوه دوه ټانګونه یې تخریب سول او پکې سپرو عسکرو ته مرګ ژبله واوښته د پکتیکا ولایت په مرکز کې تیر شپه د سید آباد په سیمه کې د اربکیانو پر پوسته مجاهدینو برید وکړ په دې برید کې یو اربکی وژل شوی د قومندان سلیم په ګډون څلور نور ټپیان دي د ننګرهار ولایت په اساره کول سوالۍ کې سهار نه بجې د خنجر په سیمه کې پر پلیو تیریدونکو اربکیانو د مجاهدینو له لوري د یو ځای پر ځای سیمه په مټ چاودنه وسوه په چاودنه کې دوه تن اربکیان ووژل شول یو تن ټپي شوی دی دغه راز د دې ولایت په لالپوره ولسوالۍ کې پرون سهار نه بجې د کرلې په سیمه کې پر اربکیانو چې پلي روان وو د مجاهدینو له لوري وسلهواله حمله ترسره شوه معلومات ښیي په دې حمله کې یو تن اربکی وژل شوی او یو بل ټپي دی دغه راز پرون ماپښین دوه بجې د پتې منې په سیمه کې د اربکیانو پر پوسته د مجاهدینو له لوري برید وسو معلومات ښیي په دې برید کې هم یو اربکی ټپي شوی دی د خوست ولایت مجاهدین وایي چې سهار اوه بجې د دې ولایت د مدخیلو په سیمه کې د کمپاین عسکرو پر رینجر موټر د یوه ځای په ځای مین په مټ چاودنه کړې ده په چاودنه کې رینجر ویجاړ سو دوه تنه عسکر ووژل سول او یو بل ټپې سو د پکتیا ولایت په زرمت کې بیا تېره شپه د مقرب خیلو په سیمه کې د مزدورو پولیسو پر پوسته او پوستې ته پر راتلونکو کومکي عسکرو د مجاهدینو له لوري بریدونه وسول خبر وايي د بریدونو په پایله کې د دشمن ټانګ ویجاړ شو ګڼ شمېر پولیس او عسکر پکې مړه او ټپیان شول دغه راز په نوموړي ولسوالۍ کې غرمه دولس بجې د نیکنام کلا په سیمه کې د مزدورو پولیسو پر پوسته مجاهدینو برید وکړ د برید په پایله کې دوه تنه پولیس وژل شوي خو مجاهدینو ته لله الحمد کوم زیان نه دی رسېدلی د بادغیس ولایت په قادس ولسوالۍ کې د مرغاس په سیمه کې پرون ماپښین دوه بجې د اسلامي امارت مجاهدینو ته دوه تنه اربکیان د حقایقو په درک کولو سره تسلیم شول د غراز د فاریاب ولایت د پښتونکوټ ولسوالۍ څخه را رسېدلی خبر وایي چې د عرب په سیمه کې بېګاه شپه یولس بجې دوه تنه پولیس د مجاهدینو د یو غلچکي برید په ترڅ کې ژوبل شول او د سمنګان ولایت په درېڅو په لوڅوالۍ کې بیا تیر ورځ یو تن د استخبارات او مهم کارمند عبدالغفار د کمال الدین زوی د اسلام او هیواد له دښمنۍ ځخه لاس په سر او مجاهدینو ته تسلیم سو نوموړی د حقایقو په درکولو او د دعوت او ارشاد د مسولینو په هڅولو سره د مزدور ادارې له کرغړن سب څخه راجلا او له مجاهدینو سره یو ځای سو نوموړي یو میل کلاشنکوب هم مجاهدینو ته سپارلی دی د کونړ ولایت په ناړۍ کې پر پوسته د برید له امله یو تن عسکر ووژل سو او تېره شپه دولس بجې د کاپیسا ولایت د نجراب ولسوالۍ د افغاني په سیمه کې امریکایي اشغالګرو عسکرو د داخلي مزدور عسکرو په ملتیا د ملکي خلکو په کورونو وحشانه چاپې ووهلې ګډ دښمن د چاپې په مهال د کورونو دروازې ماتې کړې خلک یې ووهل او په کورونو یې وحشانه بمباري هم وکړې اخوا د ننګرهار ولایت په لالپوره ولسوالۍ کې هم تیر شپه دولس بجې د ګلډاګ د ګرداوي په سیمه کې امریکایي اشغالګرو د ملکی خلکو په کورونو وحشانه چاپې ووهلې دښمن د چاپې په مهال د کورونو دروازې ماتې کړې کورونه یې تلاشي کړل خلک یې ووهل شتمنۍ یې ورڅخه لوټ کړې د خلکو شخصي موټرونه او موټرسایکلونه یې وسوځول او په وحشانه ډزو یو نارینه یو میرمن په شهادت ورسول شپږ تنه کلیوال له ځان سره د بندیانو په توګه یوړل یو بل وحشت وګاڼه او آزادو رسنیو ته بلنه ورکړه چې کولای شي راشي قضیه لنیږي ځخه وویني مجاهد زیاته کړه چې نن درې بجې د غزنی د مرکز اړوند د قرباغي په سیمه کې د مزدور دشمن الوتکو د ملکی خلکو کورونه بمبار کړل څلور کورونه تخریب شول او تنه ملکی هوادوال پکې شهیدان شول او شپږ نور ټپيان شول بیا مزدور دشمن په کاذب ډول داوا کړې چې پر دغه ځای مجاهدینو توغندي وشتي دي موږ دا خبره په کلکه ردوو رسنۍ سیمې ته راتلای سي او قضیه له نږدې څخه لیدلای سي د خبرونو پای د شریعت غږ راډیو